حقیقت الدیموکراسیه، د دیموکراسۍ عصري څهره لوستې وه. په تېر درس کې موږ ویلي وو چې د دیموکراسۍ د نظام لپاره دوه اساسي ارکان دي چې پرته د دغو دوو ارکانو دیموکراسي نه تطبیق کېږي. یعنې په هر نظام کې چې دغه دوه رکنونه یا بناوې نه وي هغه نظام ته دی دیموکراسي نه ویایي. هغه یو رکن یې چې و، حکم به خلکو لره وي او دوهم یې چې ده بې قیده او بې واکو ازادي ده. اول هم تشریح کا چې حکم به خلکو لره وي څه معنا؟ یعنې معنا یې دا شی ده چې د دولت د تنفیذ او چلولو د پاره چې کوم قانون ته ضرورت دی، حلالول، حلال ګرځول، حرام ګرځول، نفی او امر، ده به د دغو قانون اصولو جوړونکی به څوک وي، بشر به وي، انسان به وي یا به د خلکو نمایندګان یې چې هغه ته د دیموکراسۍ په اصطلاح کې پارلمنټ یا پارلمان ویایي ولې په اسلامي نظام کې دا حیثیت چا لره دی قرآن کریم لره دی اسلامي شریعت اسلامي شریعت به موږ ته قانون ښیي حلالول څه چې شریعت حلال کړي هغه د موږ لپاره حلال او څه چی اسلامی شریعت حرام کړی دی هغه دی موږ دی پاره حرام او څه یی چی موږ ته فرض واجب ګرځولی هغه فرض واجب دی او دی څه شی نه یی چی منع کړی یو هغه بس منع او حرام دی هیڅ څوک نشی کولای چی دی اسلامی شریعت ثابت شوان حرام وګرځوی او ثابت حرام حلال وګرځوی او نه دا درس هم ووی تیره ورځ تیر شو نن د افرادو په حقوقو او آزادۍ باندې اقرار دی اوس به راشو د مبارک لفظ آزادی ده آزادی ده او حریت ده او ده او دی ده دی ده دی دو اصلی څهره نن ویایی چې د دو اصل او بنیاد څه رقم ده څه رقم آزادی غواړي د خلک اول اول چې دا دیموکراسي په دیني یا اعتقادي ازادۍ باندې اعتراف کو څه رقم ازادي دی غواړي اوس دا ویایي په دیموکراسۍ کې هر څوک حق لري چې خپل دین او فکر پرته له ادنا قید څخه تغییر کو فرق نه کوي که هغه الهي دین ته اوړي او که کوم بل د بشر ساختګي دین ته دم هیڅ فرق نه لري هر څوک خپل دین تغییرولای شي دا د هر کس مطلق حق دی چې هېڅ خاصوالی او ادنا قید هم په کې نشته که چېرې څوک وغواړي هره ورځ هم خپله عقیده او فکر بدلولی شي نو د دې حق په ورکولو سره یې د ارتداد جرم د حد نه چې د رب العالمین د خوا ټاکل شوی د هغه څخه یې په کلي ډول انکار وکړو صحیح ده یعنی هغه څوک چې مرتد شي هغه باید حد شي پس د دیموکراسۍ د عقیدې موږ وینو په هغو عربي هېوادونو کې، دلته اوس مؤلف دوی ته اشاره کوم، موږ وینو په هغو عربي هېوادونو کې چې د دیموکراسۍ شعار پورته کوي، کله چې کوم نماینده پارلېمنټ ته د ارتداد د حد موضوع وړاندې کړي، نو په مېډیا او رسنیو کې به تاسو د هغې په ضد بیا شور او غوغا ښه ووینئ او حتی د کپیټالیزم علما به هم ورسره ګډ وي په دغو غوغا کې. چې ولې داسې وشول، ولې دا حد جاري کړي، ولې داسې کړي. په ديموکراسۍ کې د عقيدې ازادي د هغه څه په وړاندې مخالفت دی کوم چې د رب العالمين د خوا تعين شوی او ټاکل شوی چې هغه د ارتداد سزا ده. په ديموکراسي نظام کې مسلم ته د عقيدې د ازادۍ څخه د هغوی مقصد دا دی تر څو په خلاص مټ خپل برحق دين پرېږدي، يهوديت، مسيحيت او يا کوم بل دين ته واوړي. مسلم ته یوازې دومره اعتقادي حق ورکول کېږي چې په الله سبحانه وتعالی به ایمان لري او شخصي عبادات به ترسره کوي، مګر د نورو شرعي احکامو د تطبیق حق نه ورکول کېږي، لکه، سیاست، معاملات، ټولنیز مصالح او نور. او د دیموکراسۍ تر سیوري لاندې په مسلمان باندې لازمه ده چې وضعي نظام، دیموکراسۍ، ته خپل سر ټیټ کا. حال دا چه اسلامی نظام شامل دی، اسلام شامل دین دی، مسلمان باندې لازمه ده چه د ژوند په ټولو چارو کې دین عملی کا. الله سبحانه وتعالی موږ ته حکم کړی دی، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. یعنی خلاصه مطلب یی دا دی مسلم ته په دیموکراسی په کی فقط دومره اجازه د مسلمانی ورکړ شوی چی دی په تذکره او پاسپورت کی نوم لیکلی شی مسلم دی یو دوهم دا اعتقاد په الله تعالی د دو سدیم مخالفت نه لیری دریمه خبره دا ده فقط انفرادی عبادات کړای شی لمونځ کولای شی حج ته تلای شی ځکه حج کی د دی د جوب ګټه ده او په لمانځه کی د دی ضرر دوی ته د ضرر نه رسی او نور ښه ډیر نقلونه کړای شی ولی د سیاست تطبیق ته دی نه پریږدی یو معاملاتو ته دی نه پریږدی د دی په سود به ورګډی دوه او دریم شرط یې دا دی چې د مسلم نه هم دا تقاضا ده چې ته به د دیموکراسی نظام ته سر ټیټوی او که د سر ټیټ نه کا ته تروریزم یې بیا دی نه پریږدم دا شرط هم دی او در حالی که ته که رښتیا په اسلام باندې په اعتقاد باندې دا ازادی دې مسلمان ته ورکړیې نو چې څه څو پورې زه په طاغوت باندې کافر نشم زه مسلمان کیدلای نشم زه به اول د اسلام خلاف شیان ردوم او بیا به اسلام ته غاړه ایږدم ځکه چې الله سبحانه و تعالی موږ ته حکم کړی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه موږ چې څو د ژوند په ټولو چارو کې دین عملی نکړو دا دین نشو نو نیمګړي دین ته مې ولې پرېږدې؟ ولې مې مکمل دین ته نه پرېږدې؟ دا هسې یوه خبره ده. پس دا خبره کاملا باطله ده چې په دیموکراسۍ کې د اعتقاد ازادي ده. د دې ازادۍ څخه مطلب یوازې کفر او الحاد دی او د اسلام پر ضد ده، یوه جوړه شوې دسیسه ده. که چېرې مسلمان ته د اعتقاد ازادۍ حق ورکړ شي نو هر رښتینی مسلمان اسلامي نظام غواړي که یې نه غواړي هر رښتینی مسلمان د قرآن حکومت غواړي نو بیا ولې هغوی ته دا حق نه ورکول کیږي او کله چې په کوم اسلامي هیواد کې اسلامي نظام جوړ شي ولې د دیموکراسۍ لامبلداران د هغوی مخالفت کوي ولې هغه نشي زغملی نو پس معلومه شوه چې دا د اسلام پر ضد یوه جیړه دسیسه ده او په اصل کې اعتقادي حق نه دی ورکړ شوی اوس پې پوه شوئ دا اعتقادي حق دی اوس به راشو دوهم په دیموکراسۍ کې اخلاقي ازادي دیموکراسي څه رقم اخلاق ته ازادي ورکړي په دیموکراسۍ کې څه ډول اخلاقي ازادي ده. دموکراسۍ په نظام کې هر ډول خپاز، خباثت، رذایلو او بد اخلاقۍ ته مطلقه ازادي ورکړ شوې ده. زنا د هغوی حق دی. په عامو لار او کوڅو کې بې شرمه افعال د هغوی حق دی. ثابت، لواطت او د هغوی په اصطلاح کې همجنس بازي د هغوی حق دی. او ځنې کسانو ته به دا مبالغه ښکاري، راځئ چې حقیقت ووایو، محمد بن شاکر الشریف اوس په حقیقت الدیموکراسي کې یې دا یو څو مثالونه بیانوي. بیا لیکي، استاد محمد قطب وایي، په دیموکراسۍ کې هر ډول جنسي فعل، هغه که ځوان د ځوان سره وي، د ځوانې سره وي، يا واده شوي وي، واده شوي نه وي، قانوني جرم نه بلل کېږي، مګر يوازې په هغه حالت کې چې د طرفينو په اتفاق نه وي، بلکې په زور او جبر سره ترسره شي. کورونه او نور د ننه ځايونه خو ټول په فساد تړل شوي دي، خو هغه څه چې په عام محضر کې ترسره کېږي، ځنې مثالونه يې دغه دي. یعنی دننه ځایونه ستاسو پریږده خو څه شی چې رسما د دولت د خانه صادریږي او ټول عالم ورته ګوري دغه یو څو مثالونه دغه دي څو کلونه پخوا د هایلند په کلیسا کې د کلیسا یو مشر د یوې ښځې او بلې ښځې نکار سوا تړله همجنس بازي یعنې نر د نر سره نکاح کړای شي او ښځه د ښځې سره. په کلیسا کې د دوه ښځو تر مابین نکاح وتړله او همدارنګه د دوه کسانو تر منځ یې په کلیسا کې نکاح بسته کړه، ټول عالم ورته کتل او کلونه مخکې د انګلیس پارلمنټ د جنسي تېریو په اړه نظر ورکړ، هغو داسې نظر ورکړ نمایندګانو یې وی چه دا جنسی تیری ښځو تی اوج ته ورسل هغه ټولنه یې را برباد که داس څه خبره یې وکړې نو بیا دی دوی خبرې د وخت رئیس جمهور په کلکه رد کړې او ویې ویل جنسی علاقې د هغوی حق دی او په دې کې مداخله کول نه ښایی تاسو ته او پرلمنټ ته او پارلمانه او همداسې کلونه مخکې د بریتانیا د یوه تلویزیون لخوا جنسی محاوره نمایش ته وړاندې شوه چې لس نجونو په هغې کې برخه لرله او د هغوی څخه د جنسي تعامل په اړه پوښتنې کېدلې او نجونو به په ښکاره توګه جواب ورکولو چې هېڅ قدرې فطري حیا هم په کې نه وه. او د امریکا په تلویزیون کې حتی د جنسي علاقو عملي تصویرونه او ویدیوګانې خلکو ته ښودل کیږي او ځوانې ښځې په خپله د هغوی بیان کوي چې دا داسې کوي، دا داسې، دا داسې، چې هېڅ فطري حیا هم په کې نه وي. د امریکې پارلمان په دوه زره او یوولس کال کې د همجنس بازۍ قانون په دري شپېته رایو باندې تصویب کړ یعنې لواطت ته یې رسمي بڼه ورکړه او دې ته یې رسمي بڼه ورکړه چې نارینه له نارینه سره او ښځه له ښځې سره واده او جنسي تعامل کولای شي او په دې کې څه مشکل نشته چې دا کار په حیواناتو کې هم وجود نه لري خو د طاغوت علمبرداران یې خپل حق او ازادي بولي. او نن موږ ته بیا ازادي رښایي دا عمل لمړی د لوط علیه السلام په قوم کې رواج شو دا هم جنس بازي الله سبحانه و تعالی پړ مخ یې وویشتل او د ځمکې نه یې ورک کړل لکه چې الله سبحانه و تعالی په اړه فرمایي فلما جاء امرنا کله چې د موږ حکم راغی یعنی په رښتیا مې د سروې د پاره هغو کلیو ته ورولېږلې چې تاسو ورشئ دغه کلی وګوریا او په دې کې لوط او هغه کسان چې د ده سره دي هغه ته وویایئ چې ووځئ د کلي نه او شاته به هم نه ګوریا چې عذاب ډېر سخت دی. جعلنا عالیها سافلها دا دا دا کلی هم پورته کو حتی دومره پورته شو چې د سپیو او د چرګانو اوازونه یې د اسمان ملایکو واورېدل او بیا هم پړمخې وویشته وامطرنا علیها حجارة من سجیل منضود او هغه هم په داسې ډبرو وي چې د خټو نه جوړې شوې وي د کلکو خټو نه وروسته د هغه باران پې وشو او دی یې د مځکې نه ختم کړ دا د دیموکراسۍ د نظام یو نقل شوی تصویر دی نور نړۍ د تاسو مخې ته ده هر څه کال وینې سم از مخکې او ټول عالم وینه چې د هر ډول قیدونو پرته ازادي پکې ده او په هیڅ نظام کې به داسې ازادي نه وي لکه د دیموکراسۍ په نظام کې د هر ډول اخلاقي قیدونو څخه پرته جنسي ازادي او په دې هم پوهېدل پکار دي چې دیموکراسۍ یې دوه ډوله دي یو د کمونیست دیموکراسي او یو د کپیټالیزم دا دواړې دیموکراسۍ یو بل کې ډېر فرق لري مګر عجیبه دا ده چې په جنسي ازادۍ کې دواړه یک یو شی دي، هېڅ فرق نه لري، که د غرب او که د شرق. اوس مصنف حفظه الله ویایي، او دلته تاسو ته د یوه عربي هېواد چې د دیموکراسۍ شعار پورته کوي د قانون یوه ماده بیانوم چې هغه اسلامي مصر دی، هغه مصر چې یو وخت کې یې صلیب ته سخته ماتې ورکړه او اوس وګوره چې کوم سرحد ته رسېدلی ده د قانون په یوه ماده کې داسې لیکي لا یعاقب القانون علی الجریمة الحتک العرض اذا ما کانت فتاتة بالغه تم فعل برضائها یعنی بالغ نجلکۍ سره چې د رضا په صورت کې جنسي تعامل وشي دا د موږ په حکومت د موږ په قانون کې جرم نه بلل کېږي په غصورت کې چې دغه ښځه بالغه وي لا حول ولا قوت الا بالله اول دا چې د زنا ستر جرم چې کوم آیت شریف په زنا کې رغلی الله سبحانه وتعالى فرمای والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون یعنی اول اول ستره ګناه کومه ده قرآن کریم چې موږ تر ښودل یې هغه شرک بالله دوهمه ستره ګناه قتل ناحقه او دریم چې دی زنا ده یعنی د قتل نه ورسته زنا عظیم جرم دی دغه آیت شریف یې محو کو ادو نه انکار وکا او دوهم یې څه وکل الزانیتو و زانیو فجلدو او بل یې د د زنا حد دی هم رد کړ یعنی د قرآن کریم دوا آیتونه یې مستقیما رد کړ څه یې د قرآن یو آیت رد کړی څه یې ټول قرآن هیڅ فرق نه لیدي او دا د مصر د قانون یوه ماده ده او همدارنګه د قانون منع چې دی خو منع ورته وي خو دا اصلا قانون خشونت علیه زنان دی دی نوم په ایښی منع خشونت علیه زنان خو دا په اصل کې قانون منع قانون خشونت علیه زنان دی یعنی پاسکان دی خپله په ورخوشی کل چې خوری نو په ور په ور ببر شه او اوس چې بیا پړای ته یوړو اوس هر ورځ دا خبرې کی چې ولا په د پاتره ولا په هغه کې جنسی ځورونه او دا کیسې دي کنه دا کیسه چر جړې شوې خپله دې قانون ورته جوړ کړی قانون خشونت علیه زنان نو د دې علیه زنان د قانون په دریمه ماده کې داسې لیکلي دي ښه ورته متوجه شئ تجاوز جنسی وی تجاوز جنسی چه شای ده؟ دوی عبارت ارتکاب فعل زنا یا لوات با زن بالغ تم با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نابالغ و یا تجاوز بر عفت و ناموس زن هستند. دی پوه شولی ما هغه مصرعی قانون دی دا د پرنګی ژبی نه ترجمه شوی دی او څه پارسی ته څه پښتیو ته څه عربی ته او مطلب یی یو شی دی او خلاصه د مطلب دا ده چه زنا او لواط در صورت اکراه جرم می باشد زنا او لواط په هغه صورت کی یو جرم بلل کیږی چه دا د طرفین په خوښه نه وی او بله با زن نابالغ او چه دا دی نابالغ ښځی سوی استغفرالله استغفرالله زنا د شرک څخه ورسته ستره ګناه ده لکه مخکی مو چه اشاره ورته وکړه او په دنیا او آخرت کی خطرناکی پایلی لری جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم فرمایی لا یزنی زانی حین یزنی وهو مؤمن یعنی یو کس زنا نه کوی مګر دی چی کله زنا کوی دی مومین نه دی یعنی د زنا په وخت کی د دی امان تللی وی نو که په دی وخت کی دی مړ شی د خطر سره مواجه دی او فرمایی اذا زنا رجل خرج منه الايمان كان عليه كالذله فاذا انقطع رجع الیه الامان یعنی کله چې یو کس زنا کوي د هغې څخه ایمان وځي او د وریځې په شان د ده په سر ودرې کله چې دی د زنا نه خلاص شي نو بیا بیرته دوباره ایمان ده ته رجوع کا واخبر عن عذاب الزنات فی القبر وانهم يعذبون بالنار او د جناب رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې دا زانیان به په قبر کې په څه شي عذابي جناب رسول صلی الله علیه وسلم وویل چې دوی ته اور د اور عذاب ورکول کی او د بخاری شریف یو یو اوږد حدیث دی په هغه کې هم جناب رسول صلی الله علیه وسلم ته په خوب کې وحی کی او د خپل امت څو کسان څو ډلې دی ویني چې دغه د جملې نه سودخواره دي او دغه چغل خواره دي او د هغه د هغه نه په یوه په یوه کنده باندې تیری یو ژور تنور دی چې خوله یې ډېره تنګه او مابین یې ډیر پراخ او د اور نه ډک دی دا ملائکه هم ورسره ده دی چې د هغه ته ترانه ته ګوري په دې کې خلک دي چې لپ لغړ ښځې او نر دي دی کوشش کو دا خوله ډیره تنګه ده کوشش کو چې د ترانه نه ووځي دا اور یې داسې پورته کو خولې ته کله چې کوشش کوي د خولې نه ووځي بیرته ور پرې راشي دی هم مابین ته ور وغورځي نو بیا یې د خپل ملګري نه پوښتنه وکړه د پرښتې نه چې دغه څوک دي نو هغه په جواب کې ورته وویل چې دا د تا د امت ځانیان دي نو الله سبحانه و تعالی د موږ ته وساتي د زناکار عمر لنډ او په ژوند کې محتاج وي تفسیر انوار القرآن د رسول صلی الله علیه آله وسلم یو حدیث نقل کړی دی چې جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم فرمایي ای ډلې د خلکو د زنا څخه ځان وساتئ ځکه په هغه کې شپږ خصلتونه دي درې په دنیا کې او درې په آخرت کې هغه چې په دنياد کې دي دا دي، زنا د انسان اعتبار او جمال له منځه وړي، فقر رامنځته کوي او عمر يې کموي، د زناکار عمر لنډ دی او کوم چې په آخرت کې دي هغه دا دي، د الله قهر، قهر او غضب، بد حساب او د دوزخ عذاب که چېرته توبه ترې ونه باسي. زنا دومره لوی جرم دی او دی ليکلي، زنا و لواط دل صورت اکراه جرم ميباشد. خدای دې هلاک که په دې قانون چې تا جوړ کړی دی هلاک شې برباد شې خو ځان خو دې برباد کړی دی او وینه یې چې په غټو غټو ییرو رهبران مفتیان دغه دې ورته ناست دي او په دې هر څه باندې اقرار کړی دی خو هر یو به د پروردګار حضور ته ورشي هر یو او بیا به د د یوې مودې په معنا چې سړی پوه شي نور په خبره پوه دی مشت نمونه خروار نور ډېرو تشریحاتو ته د دیموکراسۍ ضرورت نشته بس په همدې باندې کفایت کوم همدره درس به بس وینه په رتلونکي درس کې اقتصادي ازادي ان شاء الله او د بیان ازادي او ورسته دینه فکری ازادي ده او د ټاکنو او انتخاب ازادي ده دا ډیر مهم کتاب دی په ټول عالم اسلام کې ما د دیموکراسۍ په حق له کتابونه لوستي محمد بن شاکر الشریف حقیقت الدیموکراتی دا ټاپ کتاب دی او دا ما انتخاب کړی ان شاء الله الله دې د دې وس راکړه چې دا په اخره ورسیو او د دې نه به ورسته بیا د غزوه فکري اصالب غزوه فکري فی العالم الاسلامی دکتور محمد علی جریشه او دکتور محمد شریف دا دواړه د جامعه مدینه منوره استادان دي دوی یو کتاب لیکلی په غزوه فکری کې چې هغه په اوس وخت کې د ټولو مسلمانانو لپاره ډیر مهم او ډیر مفید دی پروردگار عالم د وس راکا چې دا په سر ورسیو او زه به تاسو ترسه او تاسو یې بیا نورو مسلمانانو ته ورسوئ ځکه مسلمانان په غفلت کې دي او د دغو شیانو د حقیقت نه نه دي خبر وبالله التوفیق وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی آله وصحبه اجمعین